اوس کچری تاسو توبه اوستله نو تاسو د پاره بهتره ده او کو مخ مو واړو نو په شای چې تاسو الله لرا عاجز کون کې نه یې او اے نبی صلی الله علیه وسلم انکار کون کو ته د سخت عذاب زیره واوروا بغیر د هغه مشرکانو نه چې دا غوي سره تاسو معاهده کړی دي او بیا په خپل وعده پوره کولو کې تاسو سره سو کوتاهي نه د کړی او نه تاسو خلاف د چا سره امداد کړی دی نو د داسې خلکو سره تاسو هم د خپل نیټه پوری وعده پوره کړئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي الله بس تاسو په لاس دوی له سزا ورکړي او دوی به خوارو ذلیل کړي او د دوی په مقابله کې به ستاسو امداد وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او دا غوي د زړونو تاو به سوړ کړي او چې چاله خوښ شي هغه لبا د توبې توفیق ورکړي الله په هر سیس پوها او حکمت والده والله خبير بما تعملون آیا تاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سی پرېخو دی شئ حالکه الله خلا دا نه دی لیدلی چې په تاسو کې هغه خلک سوق دي چې هغه د الله په لار کې سخت مهنت وکړو او د الله او داغه د رسول او د مؤمنانو علاوه بل څوک ځان له دوست نکړو فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين د الله د جماعتونو آبادون کې محافظان او خادمان خو هغه خلک کې دي شي چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي او د الله نه بغیر د بل چا نه نه یریږي آیا تاسو حاجیانو ته ابو ور کول او د مسجد حرام خدمت کول د هغه سړي د کار پشان برابر ګڼل دي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او د الله په لار کې سخت مهنت وکړو د الله په نسخو تا دوانه برابر ندي والله لا يهدي القوم الفاسقين اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونه او ستاسو خزي او ستاسو خپلوان او ستاسو هاغه مالونه چې تاسو ګټلې دي او ستاسو هاغه کاروبار چې دا غې دا نه چلې دو ستاسو سره یروي او تاسو هغه کورونه چې تاسو خوښ دي تاسو ته د الله او داغه د رسول او داغه په لار کې د جهاد کولو نه زیات غوروي نو انتظار کوئ تر هغه پوري چې الله خپل فیصله تاسو مخې ته راوړي او الله فاسقان خلکو ته لار خودنه نه کوي اے مؤمنانو مشرکان پلیت دي نو بس هغوی دی د دې کال نه رستو مسجد حرام ته نږدې ناراضي او که تاسو د غریبۍ نه یره کوئ نو لري نه ده که الله وغواړي نو تاسو به په خپل فضل سره مالدار کړي او سچې الله او داغو رسول حرام کړی دی هغه حرام نه غني او دین حق خپل دین نه جوړوي د دوی سره جنگيږي د هغه وخت پوري چې دوی په خپل لاس جزيه ورکړي او ذلیل پاتې شي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې دوی د خپل خلونه راوباسي د هغه خلکو پشان چې هغوی د دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو په دوی دی د الله لعنت وي دا دوی د کم زین دوک کیږي او دغه شان مسیح د مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دی حالکه دوی ته د یو معبود نه علاوه د بل چا د بندګۍ کولو حکم نه وو شوی هغه ذات چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه پاک دی د شرک نه داغه خبرونه هغه هم الله دی چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره را لېږلی دی چې دا حق دین دی په ټولو دینونو باندې غالب کړي اگر کو مشرکان دا هر څومره نه خوښوي اے ایمان والو د دې اهل کتابو د اکثرو عالمانو او عابدانو دا حال دی چې هغوی د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلک د الله د لارې نه منع کوي د دردناکې سزا زیری ورکړه هغه خلکو ته څوک چې سره زر او سپین زر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي یو ورځ براشي چې په دغه سرو سپینو باندې به حقیقت دا دی چې د کله نه الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي د هغه وخت نه د میاشتو شمار د الله په کتاب کې هم دولس میاشتې ده او په دې کې سلور میاشتې حرام دي دا ټیک قاعده ده نو په دې سلور میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوئ د پاره د دې چې الله کمی میاشتي حرامي کړې دي چې دا غي شمار هم پوره کړي او الله چې کم سو حرام کړې دي چې هغه حلال هم کړي دا غوي بد عملونه دا غوي د پاره خاصه جوړ کړی شوی دي او الله د حق نه انکار کوونکو ته هدایت نه کوي تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم امداد اونکړو نو هیڅ پروا نشته الله د هغه امداد په هغه وخت کې کړی دی کله چې کافرانو هغه استلې وو کله چې هغه صرف په دوو کې دویم وو کله چې هغه دواړه په غار کې وو کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې غم مکوا الله زموږ سره دی پاغه وخت کې الله پاغه باندې د خپل طرف نه د زړه سکون نازل کړو او داغه امداد په داسې لخکرو سره وکړو چې تاسو ته په نظر نه راتلل او د کافرانو خبره خکته کړه او د الله خبره خو د اوچتا الله زبردست دی اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری فائدہ په اسانه حاصله دلا او سفر اسان وې نو دوی به ضرور تاسو سره تللو ته تیار شوي وو خو په دوی باندې دا لار ډیره سخت شوه اوس به دوی په الله باندې قسمونه خوري او وای با چې کومګه تلې شوې نو بهشکه چې تاسو سره به تلی وې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغوی به هیڅ کله تا ته دا درخواست ونه کړي چې مونږه په خپل سر او مال سره د جهاد کولو نه معاف کړه الله متقیان خلق خپې جني داسې درخواستونه خو صرف هغه خلق کوي چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري او مونږ چې تاسو په حق لا د سس په انتظار کې یو هغه دا دی چې الله په خپل تاسو له سزا درکوي او کو زمو په لاس درکوي خدنو اوس تاسو هم انتظار کوی او مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکي یو قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم څومره خبوي چې الله او داغه رسول سدوی له ورکړي وو چې په هغه دوی راضي شوي وي او دای ویلي وي چې الله زموږ د پاره کافي دی هغه په خپل فضل سره مولا نور ډیر سرا کړی او داغه رسول با را باندې هم مهرباني وکړي مونږ هم خاص الله ته سترګې نیولې دي دارنګي دا د غلامانو آزادولو او د قرضدارو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد د پاره دی یو فریضه ده د الله د طرف نه او الله په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن په دوی کې څه خلک دي چې په خپل خبرو نبی صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي او وایي چې دا سړی په خوګونو کچه دی یعنی د هر چا په خبره یقین کوي ورته وایا هغه ستاسو د فائدې لپاره داسې دی په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی داغ خلکو د پاره څوک چې پتاسو کې ایماندار دي او کم خلک چې د الله رسول الله دا منافقان د دین یریږي چې حسینا په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو ټول رازونه ښکارا کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا نوري ټوکی کوي الله هغه سیس ښکارا کوونکې دی د کم سیس د ښکارا کېدو نه چې تاسو یریږئ نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون منافقان سړي او منافقانی خزي ټول د یو بل پشان دي د بدی حکم کوي او د نیکۍ نه منع کول کوي او خپل لاسونه د خیر نه منع ساتي دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل د دې منافقانو سړو او منافقانو خزو د پاره او د کافرانو د پاره الله د دوزخ د ور وعده کړی دا چې په هغه کې به دوی همیشه اوسيږي هم دغه د دوی د پاره مناسب دی په دې باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدونکو عذاب دی واولئک هم الخاسرون ستاسو تور طریقه هم هغه ده کوم چې ستاسو نه د مخکې خلکو وا هغه ستاسو نه زیات زور ور وو او ستاسو نه د زیات مال او د زیات بچو خاوندان وو بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه سی وکړي لکه څنګه چې هغه کړی وي آیا د خلکو ته د خپل مخکینو خلکو تاریخ نه دی را رسیدلې د نو علی السلام د قوم د عاد د سمود د ابراهیم علی السلام د قوم د مدین د خلکو او هغه کلی چې پاستر کړی شو تاغوی رسولانو هغوی تخکارخ کار نه خراوړي نو د الله دا کار نه وو چې په هغوی باندې ظلم کړي وي خو هغوی پخپل پخپل ځان باندې ظلم کوونکي وو ته نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کوي، مونځ قائموي، زکات ورکوي او د الله او د هغه د رسول حکمونه مني، دا هغه خلک دي چې په دوی باندې د الله رحمت ضرور نازلېږي، یقیناً الله په ټولو باندې غالب دی وما لهم في الارض من ولي ولا نصير دا خلق په الله قسمونه خوري او وایي چې مونږه هغه خبره نه ده کړې حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړې ده دوی د اسلام راوړل نو رستو کفر وکړو او د هغه کار کولو اراده وکړه چې اول نکړې شو دا د دوی ټوله غصه خو په دې خبره ده کنه چې الله او د هغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړي دي اوس که چېرې دوی د خپل کار نه منه شو نو د دوی د پاره بهتره ده او که منه نه شو نو الله به ورله ډېره دردناکه سزا ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی مرستیال او مددګار شي خو چې کله الله هغوی په خپل فضل سره مالدار کړل نو بخل شروع کړو او د خپل وعده نه مخ داسې واړو چې داغه ور سره هیڅ پروا نشته فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه او په هغه خلکو پورې خنداګانې کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکولو د پاره د دین سیوا بل هیڅ نشته چې خپل مهنت مزدوري وکړي او هغه ورکړي الله په دې ټوکو کوونکو پورې ټوکی کوي او دا غوي د پاره دردناک سزا ده والله لا يهدي القوم الفاسقين اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو د داسې خلکو د پاره معافي وغواړی او کو اون غواړی تاسو کو او یا زلهم د دوی د پاره معافي غواړی خو الله به دوی هرگز معاف نکړي کچری الله تا واپس دوی تراولی او په دوی کې یو ډله د جهاد د پاره د تلو اجازه ستانه وغواړي نو صفا ورته وایا چې اوس تاسو زما سره هرگز تلې نشئ او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کولې شئ تاسو اول ځل ناست غوړه کړی و نو اوس هم د کور ناست سره ناست اوسئ کله چې یو صورت نازل شي او په هغه کې داوی چې الله اومنه او داغه د رسول په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې په هغه کې کم خلک مالداران وو هم هغوی تا ته درخواستونه وکړل چې هغوی دی په جهاد کې د شاملې دونه معاف کړي شي سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم د عربيانو باندې سيانو نه هم ډېر عذر کونکي خلک د دې غرض د پاره راغلل چې هغه ته دې هم د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړي شي په دې طریقه ناست پاتې شو هغه خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړی و کورستو پاتې شي نو هیڅ ګناه نشته خو هله چې په زړونو کې د الله او داغه د رسول سره د وفادارۍ اخلاص لري په داسې نیکانو خلکو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کونکي او رحم کونکي دی ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما او تا ورته وویل چې زه ستاسو د پاره د سورلو انتظام نشم کولی نو هغوی مجبورا واپس شو او دای حال وو چې د سترګو نه اوښکې بهیدلې او په دې خبره ډیر خفه وو چې دومره خرچ ورسره نه وو چې په جهاد کې شامل شوي وي انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء هغوی به تاسو ته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی نه راضي شئ او حال دا دی که تاسو هډو د هغوی نه راضي هم شئ خو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلکو نه راضي نشي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم دا د عربو باندې سیان خلق په کفر او په منافقت کې زیات سخت دي او د دې پاکله د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدونو نه ناشنا وي کم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی خرج کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان غني او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي چې ته پس مصیبت کې انخله نو دوی به د هغه نظام نه ځان آزاد کړي په کم نظام کې چې تا دوی راګر کړی دي حالکه دوی په خپل د بدای په چکر کې راګیر دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي او چې څه خرج کوي هغه الله ته د نزدېکت ذریعہ او د رسول نه د رحمت د دعاګانو د اغستلو ذریعہ جوړوي او واورئ دا خامخا د دوی د پاره د نزدېکت ذریعہ ده او الله به ضرور دا خلق په خپل رحمت کې داخلوي بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دی هغه مهاجرین او انصار چې د ټولو نه اولی د ایمان دعوت قبول کړو او دغه رنګي هغه خلک چې په راستۍ سره په دوی پسې رستو راغلل الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شو الله دا غوی د پاره داسې باغونه تیار ساتل دي چې لاندې به تری ولې بهيږي ان الله غفور رحیم ځینې نور خلک دي چې په خپل ګناهونو قائل شوي دي داغوی عملونه ګډوډ دي سنیک دي او سبد لری نه ده چې الله پاغوی باندې بیا مهربان شي ځکه چې هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئ الله او داغو رسول او مؤمنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستل شئ چې هغه په پټ او پخکارا په هر څه باندې پوه دی ځینې نور خلک دي چې هغوی یو جماعت جوړ کړو د دې غرض د پاره چې د حق دعوت ته نقصان ورسوي او د الله د بندګۍ په ځای کفر وکړي او په مؤمنانو کې جدای راولي او دا په ظاهره عبادت خانه د هغه چا د پاره د استوګنې ځای جوړ کړي چې هغه د مخکینه د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي دوی به ضرور قسمونه خوري او وایي به چې زمونږه اراده هو دا کومه ودانی چې دوی جوړه کړی دا دا به همیشه د دوی په زړونو کې د شک بنیاد وي دا شک اوس په هیڅ شان سره نه لري کیږي سیوا د دینا چې دغه زړونه ټوټه ټوټه شي الله خپوه دی او حکمت والا دی د دوی سره د جنت وعده د الله په ذمه یو پخه وعده ده په تورات کې په انجیل کې او په قران کې او داسې څوک دی چې د الله نه زیات د خپل وعده پوره کون کوي نو خوشحالي وکړئ په خپل هغه سودا باندې کوم چې تاسو د الله سره کړی دا وبشر المؤمنين الله ته بیا بیا واپس کیدونکي یعنی توبه استونکي داغو عبادت کوونکي داغه تعریف ویونکي داغه د پاره پزمکه کې ګرځیدونکي داغه وړاندې رکوع او سجده کوونکي د نیکي حکم کوونکي د بدین منع کوونکي او دا هم حقیقت دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاهي خاص د الله په قبضه کې ده داغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی او تاسو هیڅوک داسې دوست او مددگار نشته چې تاسو داغه نه بچ کړئ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين الله معاف کړل نبی او هغه مهاجرین او انصار چې په ډیر تنگ وخت کې د نبی سره ملګرتیا وکړه اگر چې په هغه کې د ډیرو خلکو زړونه کوګوالی تمایل شوی وو خو چې کله هغه په کوګوالی پسې لا نړل بلکې د نبی ملګرتیاي وکړه نو الله هغه معاف کړل کله چې زمکه د خپلې فراختیا باوجود په هغوی باندې تنګ شوه او خپل ځانونه هم ور باندې بار شو او هغه په شو چې د الله نه د بچ کېدو د پاره په خپل د الله د رحمت د لمنې نه سوا بل هیڅ د پناه ځای نشته نو الله په د خپل مهرباني سره توجه کړه د پاره د دې چې هغه الله ته واپس شي یقینا چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی دا هرگز مناسب نه وو چې د الله رسول پرېخو دی وي او په کور کې ناست وي او داغه د طرف نه بے پروا شوي وي او د خپل خپل نفس په فکر کې اخته شوي وي ځکه چې داسې به هیڅ کله اونشي چې دوی به د الله په لار کې لوګه تنده او ستړیواله برداشت کړي او د کافرانو چې کومه لار خوخه نه ده پاغه به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د یو دشمن نه واخلي واعلموا ان الله مع المتقين اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي جنگ کوي د هغه کافرانو سره چې هغه تاسو ته نږدې دي او پکار دي چې هغه په تاسو کې سختی بیا مومي اوس که دا خلک ستانه مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی بل معبود نشته مګر هغه دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی